ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب او ګوره چې موږ سليمان عليه الصلاة والسلام هم په آزمنه کې واچاو دغه د کرسي د پاسه مو یو لوی جسو غورځوله بیا غرو دو وکړه او شیطانان مو ایر کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او غوټه وهونکي وآخرين مقرنين في الأصفاد او نور چې په زنجیرونو تړل شوي وو هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب موږ هغه ته وویل دا زموږ درکړه ده ته واکمن یې چا ته چې دې خوښه شي ورې کړې او چا ته چې وغواړې ورې نه کړې څه حساب نشته وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ موږ هغه ته د هغه اهل او عیال دې ته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ همغومره نور د خپل لوري د رحمت په توګه او د پوهې او فکر د خواندانو لپاره د درس په توګه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث او د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام الیسع علیه الصلاۃ والسلام او ذوالکفل یادونه وکړه دا ټول د غوره کسانو څخه هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب هغوی به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ هیڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته همدا ستاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی څومره بد دی دغه استوګنځی کله چې ستا رب فرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بیا کله چې د هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح وکړم نو تاسو د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين رب فرمائل اے ابلیس ته څه شي هغه چا ته د سجدي کوله نه منع کړې چې ما هغه په خپل دواړو لاسونو علم او قدرت سره جوړ کړی دی لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين زبه دوزخ د تا او هغو ټولو کسانو څخه ډکلم چې د دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي